دینکم فلا تخشوهم وخشون الله تعالی مؤمنانو ته بشارت د دنیا ورکوي مسلمانانو تر اوسه پورې د دې کافرو تمه وه چې دا اسلام به ختم شي دا مسلمانان به ختم شي لیکن نن الله تاسو هغه مقام ته ورسولی چې اسلام په دنیا کې خور شو مسلمانان بې شماره الله پیدا کړل، کافران لاړل ستاسو د ختمېدو نه هغه نه امیده شو. اوس د هغوی هغه امیدونه ختم شو چې مسلمانان به ختم شي یا اسلام به ختم شي. الیوم نن ورځ الیوم نن ورځ یئس الذین نومید شو هغه خلک یئس الذین نومید شو هغه خلک کفرو چې هغه کافران دي نن ورځ کافران نومید شو د څه شي نه نومید شو من دینکم د ختمولو د دین ستاسو نه بس اوسه پورې امیدونه اوس نومید شو د دې وجې نه د دین په مسله کې فلا تخشوهم تاسو مه یریږئ د هغوی نه فلا تخشوهم تاسو مه یریږئ د هغوی نه واخشون زما نه ویریږئ زما د احکامو د نافرمانۍ نه ویریږئ د کافرو نه مه یریږئ الیوم نن ورځ دا د الله بل احسان الیوم نن ورځ اکملت لکم ما کامل که ستاسو دپاره دینکم دین ستاسو الیوم نن ورځ اکملتو ما کامل کو لکم ستاسو دپاره دینکم دین ستاسو څونه چې حلال وو څونه چې حرام وو بس هغه ټول بیان شو د دې نه پس به بیا نور حلال او حرام نه بیانیږي د دې وجې نه ریاضه عبدالله ابن عباس صاحب وایي چې د احکامو په باره کې دا اخري آیات دی د دې نه پس داسې آیات نه دی راغلی چې په هغې کې بیان د دغه شوي وي د احکامو نورې خبرې به خو احکام پکې نه دي بیان شوي الیوم نن ورځ اکملت لکم ما کامل که ستاسو دپاره دینکم دین ستاسو و اتممت علیکم او ما تمام کو پوره که په تاسو و اتممت علیکم ما پوره که په تاسو نعمتی نعمت زما څونه مې دله قدر درکو څونه مې دله عزت درکو وردویت لکم الاسلام او ما خوښ کړی دی ستاسو دپاره اسلام دینن ژوند دینن دینه نن مې ستاسو له دا دغه که چې ژوند تېروې په کومه طریقه به تېروې نو ستاسو دپاره مې اسلام خوښ که چې په دقې ژوند تېروې دین مې دله کامل که او خپل نعمتونه مې د باندې کامل کړه قرآن مې راولیږه حدیث رالل مسلمانان بې اندازې پیدا شو او بل دا دی چې ستاسو دپاره مې په ټولو دینونو کې اسلام دا چې دی نو خوښ که خیر حرام بیان شو پلانې شی حرام دی پلانې شی حرام دی هغه مخکې بیان شو ټیک ده دا حرام دی امیدګله خو د ضرورت په وخت کې د مجبورۍ په وخت کې ګورې دغه حرام هم دغه حلالي فمن د تره کم سړی چې مجبور کړی شو فمن د تره کم سړی چې مجبور کړی شو فی مخمصه په لوګه کې یو سړی باندې لوګه راغله او داسې لوږه پرې راغله چې د لوږې نه پریشانه دی او څه شی نه میلاویږي او ورور هغه ځای کې یو مرداره پرته ده مرداره یا په یو ځای کې څه بل شی ناروا پروت دی حرام فمن د تر را کم سړی چې مجبور کړی شو فی مخمصتن په لوږه کې خو غیر متجانفن په داسې حال کې چې دی اوړېدونکي نه وي لاسمن ګناه ته ګناه ته اوړېدونکی یو دا دی مردار ګډ دی خو چې په یو تیکه د کار کیږي نو دوه نه خوري چې په دوو د کار کیږي د مرګ نه را بچ کیږي نو درې نه خوري یو بل دا دی چې متجانفن میلان کوونکي نی ګناه ته مطلب دا دی متلز غیر متلززن د خوند په تور نه خورې چې هله سیخونه راوړی چې د غم تې جوړ دغه کو روته تې کو خدای په خیر که مرداره ده خو دومره ده چې د مجبورۍ د وجې نه لږه وخوره نو غیر متجانفن په داسې حال کې چې دی اوړېدونکي نی لې اسمن ګناه ته او تا وخوړ فان الله یقینا الله غفور الرحیم بخونکی او رحم کوونکی دی یسالونک دا خلق سوال کوي ستانه چې حضرت پلانې شی حرام پلانې حرام نو موږ له کم شي نه حرام حلال دي یسالونک دا خلق سوال کوي ستانه ماذا احل لهم چې څه شی حلال کړی شوی دی د دوی دپاره حضرت موږ له کم یو څیز حلال دی ماذا څه شی احل لهم حلال کړی شوی دی د دوی دپاره قل ته ورته ووایه چې کم کم به درته یادوم خو پاک او سوتره کم شیونه چې پاک او سوتره دي بس دقه تاسو له حلال دي معلومه شوه چې الله کوم شیونه حلال کړي دي که موږ پوهیږو که نه پوهیږو خو هغه پاک او سوتره دي کوم څیزونه چې الله حرام کړي دي هغه روره که موږ پوهیږو که نه پوهیږو هغه پلیت دي استاذ به وی نښه دا ده چې کوم څیزونه الله حلال کړي دي ګورې هغې کې اکثر جراثیم نی او چې کوم شي نه الله حرام کړي دی کې جراثیم وي اوس وزه نه ده ګډو چې د باندې چک ولګو پروا دې مني لیکن که سپي د باندې چک ولګو پیشو د باندې چک ولګو نو موږ بیا هسپتالونو ته منډې وو که نه وو چاله ستنې دغه کې وله هغه د سپو ستنې او د پیشوګانو ستنې دا ټول ګنده شي کم شي نه چې الله دغه کړي دي حرام کړي دي هغه دي ګنده کم شیزونه چې الله حلال کړي دي هغه دي پاک او سوتره نو ته ورته ووایه احل لکم الطیبات حلال کړي شوي دي ستاسو دپاره پاک سوتره شیونه یو وما او ښکار د هغې وما او ښکار د هغه سیز علمتم چې تاسو تعلیم ورکړي وي هغه ته من الجوارح د ښکار کوونکو نه هلکه یو سپی د ساتلی د ښکار دپاره او په دې سپي باندې ته ښکار کې او دې سپي تاله ښکار وکړو دا تاله حلال دی دا جایز دی خوره ټکي ته ګورئ یو سپی دی او ته په سپي باندې ښکار کې دې سپي چې دی ښکار وکړو چې ته ورلې هغه ښکار مړو د دې ښکار خوراک تاله جایز دی که جایز نه دی وی بالکل جایز دی خو دا یو څو شرطونه دي ښه تاسو ابو درز ویلی مو یو شرط دا دی چې دا سپی معلمی تاسو ولا تعلیم ورکړي دا سپی معلمی ځکه دلته راغلل کنه چې ما علمتم هغه شی چې تاسو ولا تعلیم ورکړي د سپی تعلیم دا دی یو ځل یې ښکار پسې ولیږه چې نیسه چې منډه منډه دې سپي دا ښکار ونیوه او تاله یې روغ راوړو وی نه خوړ دا د ده د تعلیم یو پرچه شوه دا هم به نه خورې بله ورځ د بیا ښکار پسې ولیږه چې نیسه هغه ښکار یې ونیوه په خپله یې ونه خوړه تاله یې راوړو دی بله پرچه شوه د تعلیم دا به هم نه خوري دریم ځل دی بیا ولیږو بیا هغه ښکار ونیوه او په خپل یې ونه خوړ بس اوس دی پاس شو اوس دی معلم شو د دې نه پس چې دی کم ښکار ونیسي نو بیا دغه کوه خوره نو یو شرط دا دی چې هغه سپی څنګه هغه معلمي هغه ته تعلیم ورکړی شوي وي دا کوسه ډب سپی د دی ښکار هغه خوراک جایز نه دی دویم شرط دا دی چې تا لیږلي په خپله نیتلې ښه دویم شرط دا دی چې دا سپی تا لیږلي په خپله نیتلې دریم شرط دا دی چې د لیږلو په وخت کې دې پې بسم الله ویلي بسم الله الرحمن الرحیم نیسه سپی وي معلمي دویم شرط دا دی تا لیږلي دریم شرط دا دی چې د لیږلو په وخت کې د بسم الله پې ویلي څلورم شرط دا دی چې هغه ښکار دی ونیسي خو په خپله ونه خوري ولې که په خپله وخوړه نو دی تاله نه دی نیولی دی ځان له نیولی دی دا ښکار د خوړلی نی دا سلور شرطونه دي دا خو د ټولو امامانو په دې اتفاق دی معلمي تا لیږلي د لیږلو په وخت کې د بسم الله ویلی وي او دا ښکار چې دی راونیسي نو دی ونه خوري څلورم شرط دی چې هغه حضرت امام صاحب ورسره لګوي دا نور امامان نه لګوي او هغه د قرآن مجید نه معلومیږي چې دا سپې ولګي دا ښکار زخمی کی زخمی کی ولې که زخمی کړی نو نو دا خو بیا په منخنقتون کې راغی غزندې شوي نه معلومیږي چې د سپي د اوسې د مرۍ نه نیولې ده زندې شوې ده پنځم شرط دا دی چې ما وې دا دغه زخمی کړي دا ښکارې زخمی کړي اوس ګورئ وما او ښکار د هغې علمتم چې تاسو تعلیم ورکړي هغې ته من الجوارح د هغه ښکار کوونکو نه هغه ښکار کوونکي شی نه نه دي لکه باز شو شپې شو مکلبینه او لیګونکي یې تاسو په خپله نیتلې مکلبینه لیګونکي یې تاسو تعلمونهن او تاسو تعلیم ورکوي دغه ښکار کوونکو ته مما د هغه تعلیم نه علمکم الله چې الله تعلیم درکړی ده د هغې تاسو ته چې داسې سپی دی یا داسې باز دی او تا ښکار پسې ولیږه او هغه بیا مړ شو ته حلال نه کو دام خورئ فکلو تاسو خورئ مما د هغې نه امسکنا علیکم چې هغوی نیولي وي ستاسو دپاره امسکنا چې هغوی نیولي وي علیکم ستاسو دپاره مطلب دا دی په خپله یې خوړلي نی او بل دا دی چې د لیږلو په وخت کې په بسم الله ویلي وذکر اسم الله یاد کې نوم د الله علیه په دې باندې دا ښکاري سیس چې تاسو کله لیږې ښکار پسې نو بسم الله پې ووایې واتقوا الله او د الله نه ویریږئ په حلال او په حرامو کې د الله نه ویریږئ ان الله یقینا الله سریع الحساب هغه ډیر زر حساب کوونکی دی الیوم نن ورځ الیوم نن ورځ چې کله دا آیاتونه نازل شو احل لکم الطیبات حلال کړی شوی دي ستاسو د پاره پاک سوتره شینا چې څومره پاک او سوتره شینا دي دا ټول ستاسو د پاره حلال کړی شوی دي دا یو وطعام الذین او خوراک د هغې خلکو اوتو الکتاب چې هغوی ته ورکړی شوی دی کتاب حل لکم دا حلال دی ستاسو دپاره د یهودو او د نصارو خوراک چې دی هغه تاسو له څه دی هغه حلال دی او دلته به دا وایې مراد د طعام نه عام طعام مراد نه دی ښه علالت مراد د علاله اوس یهودي ولګېده یو عیسوي ولګېده او هغه ګډ حلال که چرګ یې حلال که ورغوم یې حلال که او ته خورې نو دا تاله جایز دی د اهلي کتابو حلاله هغه د مسلمان دپاره څه ده هغه جایز ده و طعام ماوی مراد د طعام نه حلاله ده ښه ځکه چې عام تو عام نه دی عام تو عام خو د هندوم جایز دی اوس ډوډۍ ده او هندوی پخه کی نو ولې دی خوراک خو جایز دی یو ډوډۍ ده او دغه د چای دی او هندوی پخه کی انډی ده یو هندوی پوخ کی نه خو جایز ده خو د اهلي کتابو چې د کوم دغه دی نو هغه حلاله ده د یهودیانو او د عیسیانو حلاله دا حلاله ده خو دا یو ټکی به وایې کتابونو کې دي چې مراد د یهودو نه برای نام یهود نه دي مراد ښه چې بس خالی نامه یهودي وي نو خوره یا مراد د عیسیانو نه برای نام عیسیان نه دي نه هغه یهودي او هغه عیسیي چې هغه په خپل مذهب باندې کلک ولاړي او چې کلک ولاړي مطلب دا دی د توحید پابند دي د دې وجې نه کابر نن لیکي چې دا نن کم یهود دي یا دا کم نن عیسیان دي دا برای نام عیسیان دي ورنه دا مشرکان دي دا عیسیان نه دي دا مشرکان دي دوی خو وایي عزیر ابن الله څوک وایي عیسی ابن الله هغوی دا خبرې کوي د دې موجوده یهودو نه د او د عیسیانو نه د ښځو سره نکاح جایز ده او نه د دوی علاله جایز ده و مدلی تا علاله وکې نو د مسلمان حلاله دا ګور ډیره مبارکه او دا حلالې غوښه راخلې او په دې خلکو یې خورې جایز ده که نه ذهن خو وایي جایز دی نشي دا مبارک څنګه دا د هغه خوري دا خلک وایي نه دا جایز ده اختر کې قرباني وکړي او دې خلکو له ورکوی جایز دي وطعامکم او خوراک ستاسو مراد تی حلاله ده او خوراک ستاسو حلاله ستاسو حل لهم دا حلاله ده د هغوی دپاره دقه رنګې د یهودو او د عیسایانو چې کم پاک دامنې ښځې وي او د هغې سره تاسو نکاح کوئ دا هم جایز دي والمحسناتو او پاک دامنې ښځې من المؤمنات د مؤمنانو نه هلکه دا پاک دامنې حیاناکې ښځې چې تاسو په نکاح کوئ دا هم دله جایز دي والمحسناتو او پاک دامنې من الذین د هغې خلکو نه اوتو الکتاب چې هغوی ته ورکړی شوی دی کتاب من قبلکم مخکې ستاسو نه چې هغه یهود دي او عیسیان دي د یو یهودڼې سره یا د عیسیانې سره ته نکاح کې دا تاله جایز دي خو ما وی دا برینام نه هغه یهودڼه یا هغه عیسیانه چې د خپل کتاب پابند دی موجوده د دوی نه ګوره ځان ساتی دوی سره نکاح نه کیږي اذا آتیتموهن چې کله تاسو ورکې هغوی ته اجورهن مهرونه د هغوی محسنین مهر ولا ورکې محسنین په داسې حال کې چې تاسو نکاح کوونکي یې د هغې سره دا نه چې پیسې ورکوي او زنا وسره کوي غیر مسافهین په داسې حال کې چې تاسو زنا کوونکي نه یې د هغوی سره ولا متخذي اخدان او نه نیونکي یې یارانو له چې پټې یارانې ورسره کوئ دا د الله احکام دي ومن یکفرو او چا چې انکار وکړو بالایمان د احکامو د ایمان دغه د ایمان احکام دي چې دا جایز او دا ناجایز دا حلال او دا حرام یو سړی وایي مړه دا پکې لا د کوم ځای نه چا راوستل چې دا جایز او دا ناجایز ومن یکفر چا چې کفر او انکار وکړو بالایمان په احکامو د ایمان فقد حبط عمله یقینا برباد شو عمل داغه چې د کم نیک اعمال کړي هغه ټول برباد شو وهو فی الاخرت او دغه سړی به په ورځ د آخرت کې من الخاسرین د تاوانیانو نه بیا دی امر مصلح هلکه د مانځه اهتمام کوئ او بیا چې مونځ کوئ د مانځه دپاره د اودس اهتمام کوئ حدیثو کې به راته راشي ته وایې زما مونځ صحیح شي الله قبول کی او الله ډیر اجرونه او ثوابونه راکړي نو ګورې دا به د اودس نه صحیح کیږي چې څومره د اودس صحیح وي دونه به د مونځ صحیح وي یا ایها الذین آمنو ای مؤمنانو ای ایمان والو اذا قمتم کله چې تاسو اراده وکړه د ودرېدلو اذا قمتم کله چې تاسو اراده وکړه د ودرېدلو اله صلات مانځه ته چې هلکه مونځ کوئ ګړی ته دې وکتل چې وخت پوره دی اذا قمتم کله چې تاسو اراده وکړه د ودرېدلو الی الصلات مانځه ته نو اودس وکړئ او د اودس طریقه څه ده فغسلو تاسو ووینځئ فغسلو تاسو ووینځئ وجوهکم مخونه ستاسو مونږ وایو که نه په اودس کې مخ وینځل څه دي فرض دي مخ مخ کم ځای ته وایي دا د ټنډې نه پاس دا ویښته نه دي چې دا چرته ویښته ختم شي د دې ځای نه راوالی په اوږدو کې تر د زنې لاندې پورې دا زن هم په مخ کې راځي او په پلنو کې د یو غوږ نه تر د بله غوږه پورې دا ټول ځای نه وینځل دغه دي دا فر... یو ځل وینځل فرض دی او درې ځله وینځل سنت دی فاغسلو تاسو ووینځئ طالبانو به کله ناکله وایي وایي هلکه وینځل څه ته وایي دا مو وایې وی وینځل دغه ته وی امرار الماء علی العضو اوبه په یو اندام تیرول لوټه راوالې که نه یا په لاس اوبه راوالې په وی چې اوبه یږي نو دې ته دغه وایي امرار الماء علی العضو فاغسلو تاسو ووینځئ وجوهکم مخونه ستاسو و ایدیکم لاسونه ستاسو هلکه دویم فرض څه دي لاسونه وینځل الی المرافق تر د څنګلو پورې مطلب دا دی سره د څنګلو دا څنګلې به هم وینځئ دویم فرض دی وینځل د لاسونو سره د سنګلو وامسحو برؤوسکم او مسو کې په خپلو سرونو باندې وامسحو او مسو کې برؤوسکم په خپلو سرونو په سر باندې مسه دام فرض ده مخ وینځل فرض دی لاسونه وینځل سره د سنګلو فرض دی د سر مسه فرض ده خو څلورمه ایسه د ټول سر مسه دا سنت ده او صرف دا څلور اندامونه دې وکړم کار وشو مخ ووینځه لاسونه ووینځه او سر باندې مسه وکړه او دغه وکړه د دې وجې نه طالبان وایي که نه په اودس کې د څو اندامونو وینځل فرض دي د دریو مخ لاسونه او پښې او د یو پکې مسه ده چې هغه د هغه سر دی خو که غسل د باندې واوړید نو بیا د غسل په صورت کې ګورې صرف په مخ او په لاسونو او په خپو وینځلو باندې کار نه کیږي و ان کنتم کچروی تاسو جنوبن په جنابت او په غسل کې نو فتوهرو ځان ښه پاک کې فتوهرو بیا ځان ښه پاک کې د سر نه تر د خپو پورې ټول ځان ووینځې تر دې پورې ځان ښه پاک کې چې مزمزه او استنشاق هم په غسل کې واجب دي هم پم کوئ و ان کنتم کچروی تاسو مردوا بیماران هلته د باندې غسل واوړید او ته بیماری لامبلی نشي او علا سفر یا وی تاسو په سفر او په سفر کې دته مثلا د اودس مسله وه یا د غسل مسله وه او دغه د اوبه میلاو نشوي او جا احد منکم یا راغې احد یو کس منکم چې هغه ستاسو نه په تاسو کې یو مسلمان دی او هغه راغی من الغائط د ډک او دسماتي نه لاړه او ډک او دسماتې قضای حاجت یې وکړو او د هغې نه راغی اوبه نشته او لامستم النساء یا تاسو ګوتې ووهلې په ښځو باندې قرآن مجید حیاناک دی او د حیا خبرې کوي داسې نه وایي ښځه دې داسې داسې کړه دا د بېحیایۍ خبرې دي نو دغه تې کوي یا هم ګوتې ووالي په ښځو مراد د ګوتو نه دا ګوتې نه دي داسې هغه خاص ګوتې دي چې هغه ورسره صحبت وکړي فلم تجدو ما ان تاسو نه موندلې اوبه دونه اوبه مو نه موندلې چې هغه ستاسو دپاره کافي وي نو بیا څه چل وکړئ فتیممو تاسو تیمم ووهئ صعیدا طیبا په خاورو پاکو باندې فتیممو نو تاسو تیمم ووهئ صعیدا طیبا په خاورو پاکو دا موږ مخکې ویلو صعید معنی موږ کوو خاورې خو دا د اسانتیا دپاره کوو ښه ورنه د صعید معنی ده وجه الارض د ځمکې مخ د ځمکې په مخ باندې تیمم ووهې مدلي د ځمکې مخ څه شي په ځینې علاقو کې خاورئ په ځینې علاقو کې چې د خټکو له عربو ته لاړ شی شګی په شګم دغه دی تیمم جایز دی او چې د پورې علاقو ته ورشي ګاګرې ته نو د هغې مخ د ځمکې څه دی ټوله تیږه ده نو په دې ټولو باندې تیمم ول څه دي جایز دي د سعید معنا خپله معنا دا وجه الارض د ځمکې مخ فتیممو تاسو تیمم ووهئ سعیدا طیبا په خاورو پاکو داسې داسې دا لاسونه داسې کې بیا داسې کې او دا بیا راوالی په دغه راکاږي په مخ فمسحو تاسو مسحو کې بیوجوهکم په خپلو مخونو باندې و ایدیکم په خپلو لاسونو منه د دغې خاورو نه دغه خاورو نه راوالی او په دې خاورو باندې مخ او لاسونه سره مسه کې که ته وایي چې وایي دا دونه سختې مسلې چې مخ وینځې او لاسونه وینځې چې مونځ کوې او پښې وینځې او چې غسل د باندې ووړي نو بیا ټول لامبې دا خو ډېرې ګرانې مسلې دي الله تعالی د هغې بیان کوي الله په تاسو ګراني نه راولي الله په تاسو صفایي راولي چې همداسې غسل کې خچن به ګرځي چې خچن ګرځي بیمار به یې ګډ وډ به یې نو الله اراده د دې ده چې تاسو ژوند پاک تیر کې ما یرید الله اراده نکوي الله لیجعل علیکم چې الله وګرځوي په تاسو من حرج تنګوالی او سختی الله په تاسو سختی نه راولي تنګوالی نه راولي ولکن یریدو لیکن الله اراده کوي لیطهرکم چې الله پاک کی تاسو الله پاک کی تاسو ولیتم نعمته او چې الله پوره کې خپل نعمت علیکم پتاسو پاک شي او بیا د الله عبادت وکړي او دا نعمتونه د باندې الله راوورئ لعلکم تشکرون د دې دپاره چې تاسو د الله د نعمتونو شکر وباسئ زه بس وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابه اجمعین اللهم وفقنا لما تحب وترضى وجل آخرتنا خیر من الاولا دعاو کې یا الله تاسو رضا شي خدای خپل فضل کرم په موږ باندې وکړي رب خپل رحم په مونږ باندې وکړي زموږ حالات رب ته درست کړي رب توفیق زمونږ سره شامل حال کې د خپل عظیم کتاب صحیح پوی را تراکې د خپل خوږ پیغمبر علیه السلام د حدیثو پوی هم نصیب وګرځي ربه د قرآن او د حدیثو اتباع د ټول دین اتباع زمونږ نصیب وګرځي ربه د دې خیر او د دې برکت مونږ له دنیا کې هم راکړي زمونږ کورنو بچو ته هم ورکړي خدای د دې خیر برکت په قبر کې هم راکړي ربه د دې خیر برکت په ورځ د قیامت په تمامو مراحلو کې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 د هغوی کورونو کې کینسر بیماران دي هغوی ته دعا کوي چې الله پاک ورته صحت عاجله کامله ورکړي وصلی الله تعالی علی خیر